الرحمن الرحیم الله نور السماوات والارض د الله د قدرتونو بیان الله نور السماوات نور رڼا ته وای دلته معنا کوي رڼا کون کې دا مصدر په معنا د اسم فاعل سره دی نور رڼا ته وای دلته معنی کوي رڼا کون کې الله الله پاک نور السماوات هغه رڼا کوونکی دی د اسمانونو والارض او د ځمکې په دې اسمانونو په دې ځمکه چې دا رڼا راوستونکی دی دا څوک دی الله دی الله تعالی رڼا کوونکی دی د اسمانونو او د ځمکې که د رڼا نه مراد ظاهري رڼا والی هم صحیح ده د انور ته ګوره د انور په ذریعه د سپومې په ذریعه د ستورو په ذریعه الله اسمانونه او ځمکې دغه کړي رڼا کړي دا اوس چې کومه رڼا راغلې ده یا د شپې نن سبا رڼا ده دا ټول اسمان دغه ده الله دغه کړي ده او کده دې رڼا نه مراد روحاني رڼا والي هم سیده الله تعالی رڼا کون کې د اسمانونو او د ځمکې الله دا اسمان رڼا کړی دی الله دا زمکه رڼا کړی ده الکه په چه رڼا کړی ده بل انبیاء په پیغمبرانو والملائکت په ملائکو والمسلمین یا والمؤمنین په مؤمنانو باندې دا انبیا راشي د الله دین خلکو ته بیان کی دا مؤمنان راشي د الله دین سره ورسي دا مؤمنان راشي طالبان د الله کتاب تکینی الله په دې سره چې دی په اسمانونو او ځمکه کې رڼا راولي دلته مراد د رڼا نه څه د خیر برکت هغه مخکې ظاهري رڼا وه او دا باطینی رڼا الله رڼا کوونکی د اسمانونو د ځمکې دی یعنی الله برکت اچوونکی دی په اسمانونو او ځمکه کې د دې دین په ذریعه باندې مثل د دې رسنو هم دا معلومیږي چې مراد دلته د رڼا نه باطینی رڼا ده ښه هغه رڼا چې د انبیاو په ذریعه د دین په ذریعه باندې په دې علاقه راځي مثل نوره مثال د رڼا داغه الله تعالی چې د مسلمان سړی په زړه کې هغه د ایمان رڼا چي دا غي مثال څنګه دی مثل نوره مثال د رڼا داغه کم رڼا چې ما وی الله را والی او د مسلمان په زړه کې ورواچي د دغه رڼا مثال چې دی هغه داسې دی کمشکات ان لکه تاک کمشکات ان لکه تاک اوس خو نشته تاسو تاکونه به هم نه پېژنې موږ ورته تاخ وي پخوا به دیوال کې به دیوال کې به داسې نغه کړی و ځای جوړ کړی و په هغې کې به ډیوه لګېدلې وه تکه توره او دا ټول هر څه به یې تور کړي وو هغې ته تاک وایي دا دی په مثال د تاک فیها چې په دې تاک کې مصباح ډیوه وي ډیوه چې په میدان پرته وي هلکه دونه رڼا نه کوي ښه خو چې په تاک کې کېدی نو بیا رڼا کوي او المصباح او ډیوه چې ده هغه وي فی زجاجتن په شیشه کې چې ډیوه وي مونږ به په خوا ساده ډیوې وي هغه به دون رڼا نه کوله خو چې لاټینونه رالل نو لاټین ډیوه وي خو په شیشه کې المصباح ډیوه چې ده فی زجاجتن هغه په شیشه کې او شیشه کوم شیشه پخوا به ورته خلکو وی د دغه دی ده د جاپان جوړ جوړه شیشه کز ازجاجت ازجاجت او هغه شیشه څنګه هغه داسي پاک صفه کانها کوكب لکه تبوي دا د ستوري دریون پړقیدونکې پاکه صفا قیمتي شیشي او دا ډیوه څه شي به وي هلکه د خاورو په تیلو نه بلیږي ښه د خاورو تیل دونه رڼا نه کوي هغه ټول لوګي وي یوقدو بلولی شي من شجرتن د تیلو د ونې نه یوقدو بلولی شي دا شیشه من شجرت دا غتیلو د ونې نه کمه ونه مبارکت چې هغه مبارکه ونه ده او زیتونت ان هغه زیتون دی د زیتونو نه د تیل استی سوچه تیل او پاغه تیلو باندې ته دغه بلې ډیوه او ته کما ونه ونه هم ونه وایه کنه ونه چې په دن ځنګل کې تاسو ویلو نو د هغې میوه خوږه نی چې میوه خوږه نی خنور پې نه لګي د دې وجه نه هغې تیل هم ښکلي نی نو وایي دا دغه دی لا شرقیتن اسانه معنی چې نه په مشرق طرف د باغی ولا غربیت او نه په مغرب طرف د باغی کمونه چې د باغ مشرق پلوي نو په هغې نور لګي لګي لګي تر د غرمې پورې خو چې زوال وشي بیا پې نور نه لګي په ونه چې څومره ډیر نور لګي نو د هغې میوه ښکلي کومه ونه چې هغه مغرب پلوي نو د غرمې پورې په هغې نور نه لګي د هغې نه پس لګي نه دا بالکل په میدان کې ده چې نور روخیږي تر د پریوتو پورې په د انور لګي نو خیسته میوه چې خیسته میوه یې تیلم خیسته او چې دا تیل ته وباسې نو دونه سوچي چې یکادو زیتوها قریبه ده چې تیل د دغې ونې د خپل صفاوالي د وجې یدوی او هغه رڼاو کی هغه رڼاو کی ولو لم تمسس هنار اگر کنی رسیدل هغه ته اور دا مری نه دی دا ځنې مری چین جوړی چې داسې نغې کې ویر غړی پړقار کوي د ډیر صفحه د وجه نه چمک کوي نو دا تیل بم په خوا بچو دا خلکو به سوچه تیل وستل د خونه سوچه تیل دا د غره خونه نه دي یو خو دا پارمی دي دا نه د غره هغه دا به وستل نو دا به راوړل نو دا سه پاک او سوچا د خانانو بچی دی په دیو کې دا بلول هغه دغه نه کوي لوګي نه کوي او رانه ډیره صفای نو ما وی صفاتیلی او په دې صفاتیلو باندې لکه ته دیوه بلې او ډیوه بیا څنګه ده په شیشه کې ده واغه شیشه هم قیمتي ده او ده بیا ایخې ده په تاک کې نو د هغې به څنګه رڼا وي دقسې د مؤمن سړي رڼا ده د مؤمن سړي سینه دا تاک دی تاک دا زړی چې دی د مؤمن دا داسې دی لکه ډیوه ډیوه او دا ایمان چې پکې پروت دی دا هغه رڼا ده او ایمان بلیږي د سنه ایمان چې رڼا کیږي نو د اعمالو نه کیږي دلته مونږ کې او دلته تلاوت کې دا او پسې اتیل دي او هغه ایمان پې رڼا کیږي نو د مسلمان په زړه کې الله تعالی د ایمان داسې یو پاکه سوچه رڼا ایښي چې هغې سره د حق هم پېژني ناحق هم پېژني باطل او صحیح پېژني نور رڼا وی علا نور د پاسه د رڼا دلته تیلم صفا ما وی دلته شیشم صفا او دلته چې دی نو مطلب دا د ډیوم صفا یهد الله هدایت کوي الله لنوره خپل رڼا ته خو ارچاته نه من یشا هغه شاته چې داغه خوخه شي چې د چا شوقي ويضرب الله الامثال الله بیانوي مثالونه مونږ ته هم دا د مسلمان د ایمان رڼا مثال بیان کو للناس د خلقو د پاره والله الله پاک چې دی بكل شيء عليم په هر شي خبر دی اوس راغی ماما شوق دی چې یاره دغه رڼا چې الله زما په زړه کې پیدا کی دغه د ایمان رڼا استاد دا بچرته ملاویږي وای دا والکه نه په بازارونو کې ملاویږي او نه په سکولونو کې ملاویږي دا په جمعاتونو کې ملاویږي ته راشه د خپل وخت لږ غوندې وخت جومات ته ورکه دین درس ته کینه د قرآن د حدیثو د درس ته کینه الله به درته دقه رڼا درکړي نو وایي فی بیوتنا دا رڼا ملاویږي په کورونو کې فی بیوتن دا رڼا ملاویږي په کورونو کې کم کورونه موږ چې پکې اوسېږو نه هغه کورونه ازن الله چې حکم کړی دی الله ان ترفع د اوچتولو د هغې مراد د اوچتولو نه څه دی عزت دا رڼا تاسو ته میلاویږي په هغه کورونو کې چې الله حکم کړی دی ان ترفع د هغې دا تعظیم د هغې د اوچتوالي چې دی ته به په اوچت نظر ګورې نو وروره ستاسو علاقه کې هغه کور چې تاسو ته په اوچت نظر ګورئ هغه څه دي جومات څه دی جومات استاد به وي خلافا لاهل زماننا په دې مسله کې د نن زمانې خلکو خلاف دی الا ماشاءالله اوس چې خلک وي په بل ځای غلا نشي کولی نو د کوم ځای نه کوي جومات نه کوي یاره خدای دې په خیر کړه بدنصیبه خلک اول ورځ هم څه په چنده باندې بیټري واغشته وړه بیټري ولاړه چا یوړه قسمه قسم خلک دي چې دوی مرز ګورو بل سړي غاټه بیټري راوړه ما وی یا خدای پاکه څنګه خلک دي تا تقسیم دي نو هغه بلې تختی ځنې خلک داسې دي او ځنې دغه کوي راوړي ځنې وایي پرېږده چې د خدای په عذاب کې ګرفتار شم او بل وایي چې خدای د الله په نعمتونو کې ورننوځم ها نو هغه کورونو کې چې الله حکم کړی دی د اوچتولو د هغې یو ویسکره او بل د دې چې یاد کړی شي فیها په دې کورونو کې اسمه نامه د هغه یوسف هلکه دې جوماتونو کې خلک څه کوي یسبح الک دا تاسو خوش قسمتی ده یسبح له پاکی بیانې د الله د پاره فیها پدی جمعاتونو کې بالغدو په سبعی کې والآصال او په بیګی کې سبعی او بیګی پدی جمعاتونو کې د الله پاکی بیانې یعنی عبادت کوي سو کې کوي یسبحو پاکی بیانې د فاعل کې رجال سړی رجالون سړی کم سړی ما ودا استاد پکې رااله لا تلهیهم چې نه مشغوله کوي دوی لا اوسګار نیم دا نه وی لا تلهیهم نه مشغوله کوي دوی لا تجارت تجارت چې هوی دکان دی تجارت ته نو ما سره وخه نشته نه داسې سړی وي چې هغه کامل سړی وي او نه غافل کوي دوی له تجارت ولا بیع او نه خرڅول ریاضه ولا بیع ځنې خلک اعتراض کوي چې بیع ته څه ضرورت دی تجارت وی دی ته چې واله او خرڅ کا نو په تجارت کې خرڅول او غشتل رالل کنه نو دا ځان له ولې ذکر کو وی دی کی اشاره د عظمت د دی ته الکه اغشتل هم کمال دی خو ګورې لوی کمال خرڅول دی ښه د انسان چې ګټه ښکاره کیږي کله ښکاره کیږي په اغشتو وخت کې نه ښکاره کیږي په خرڅولو وخت کې ښکاره کیږي چې په خور کې په لس روپۍ شی والی نو ګټه نشته علی به ګټه چې دلته په پنځلس خرڅ کې چې خرڅ دی که نو بیا ګټه لګي نو ځکه دا ځان له ذکر کو ما وی دس خلق د جمعاتونو خیال ساتي چې لا تلهیهم نه غافل کوي دوی لا نه مشغوله کوي دوی لا تجارتونه تجارت ولا بیع او نه خرڅول عن ذکر الله د دین د الله نه و اقام الصلاه او د ودرولو د مانځنه و ایتاء الزکات او د ورکولو د زکات نه الکه دا ولی هلته دکان پریخې دی خرڅولې پریخې دی غشتلې پریخې دی نور خلک هر څه کوي وی یخافون یوما دوی یریږي د یوې ورځې نه چې هغه د قیامت ورځ ده تتقلب فيه القلوب والابصار چې اوړي راوړي به د ډېرې یرې نه په دې ورځ کې القلوب زړونه د خلکو والابصار او سترګې کله به داسې ګوري او کله به داسې ګوري زړه به هم درزار کوي اوړي روړي به د دقه قیامت د ورځې نه یریږي لیجزیهم الله چې بدله ورکړي دوی ته الله احسن ما ښایسته د هغې عمل عملو چې دوی کړي ورې په ورځ د قیامت به انسان ته صرف د خپل عمل بدله نه میلاویږي ښه بلکې څو چنده به زیات ملاویږي ویزیدهم او الله به زیات ورکړي هغوی ته من فضله د خپل فضل نه والله ير که تاسو وایې چې وایي موږ خو دلته راغلي یو دوکان داسې پروت دی وی والله يرزق الله رزق ورکوي من یشاء هغه چاته چې د هغه خوښه وشي بغیر حساب بغیر د حساب نه اوس راشه دی بلې ډلې زي بس هذا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم وفقنا لما تهم وترضى وجل آخرتنا خير من الأولى دعا وکړي الله ته زموږ رضا شي یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي رب خپل رحم په موږ باندې وکړي زموږ د حالاتو اصلاح وکړي رب ته زموږ د تمام حالاتو اصلاح وکړي رب توفیق زموږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکي د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث هم رب صحیح پوی کې د قران او د حدیث رب اتباع زموږ نصیب وګرځي رب د دې خیر او د دې برکت موږ له دنیا کې مراکي زمونږ بچو کورنو ته ورکې په قبر کې په ورځ د قیامت رب د دې عظیم خیر نه ته موږ مه محروموي خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله پاک د دې معمولي کېناستو د دې لږ کېناستو الله پاک دا زمونږ دپاره ذریعه د سعادت او د کامیابۍ د دنیا او د آخرت وګرځوي الله پاک زمونږ په کاروبار کې برکت پیدا کی الله پاک مونږ ته چې د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي د هر قسم پریشانو حادثونه الله زباک زمونږ حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام سونه بیماران دي په اخلاص وته دعا وکړي چې رب دې ټولو ته شفا کامله ورکړي رب دې ټولو ته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګری بیماران یې ته دعاګانې وکړي د ملګرو کورونو کې بیماران یې هغوی ته دعاګانې وکړي ټول اهل اسلام چې څونه بیماران دي ربه ته ورته شفا کامله ورکړي ملګري دي د هغوی بچیان په سفر باندې دي هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې الله پاک خپل وطن ته روغ جوړ کامیاب راولي بل نور کسان تللي دي عمرو له هغوی له هم دعاګانې وکړي چې الله پاک هلته کې مقبول کامیاب روغ جوړ خپل وطن ته صحیح سالم الله راولي د ملګرو سره مسلې دي خاص دعاګانو د پاره ویلي دي هغوی ته هم دعا وکړي زمونږ فضل محمد بیمار دی هغه هم دعا وکړي چې الله پاک یې زر ته زر روغ کړي وصلی الله